ویل په دې صورت کې دوه مسلې بیانېږي یو مسله نفي د علم غیب د غیر موږ ویلو چې هغه په څلور طریقو سره کوي یو نفي د علم غیب د اولیاء کرامو نه کوي دیم نفی د علم غیب د نبی صلی الله علیه وسلم نه کوي او دریم نفی د علم غیب د انبیا او سابقینو نه او سلورم نفی د علم غیب د ملوک او د بادشاهانو او دیمه مسله بیانېږي خصاصت د دنیا دا غي د پار وجوه ثلاثه درې وجوه باندې اول دا چې تاسو نه بدا دنیا واغستې شي څنګه چې دا باغ والا نه دا دنیا غستې شي او دوی د دې دنیا دا وخت ډیر لږ دی دا دنیا فانی کېدونکې ده په دې ناز مه کوه او دریم دا دنیا او په تاسو باندې وبال شي دا دوه مسلې په دې صورت کې بیانې دي په هغه باندې اول واقعات اصحاب کهف ذکر نبی صلی الله علیه وسلم کله چې مسله د توحید شروع کړه یو وفد مدینه ته لاړ د مکی والو په مدینه کې یهود پاتې کېدل هغه اهل علم او سر کتاب دولار نبی صلی الله علیه وسلم شکایت یې هغه ته وکړ چې یو کتر راغلی زمونږ علی او بدوي او هغه د نبوت دعوه کړې هغه ورته وی چې تاسو ته یو څو ته پوښتنه وکړئ هغه درې سوالونه ورته وکړ د دې درې وړو سوالونو جوابونه درکړل نو دا به پیغمبر دی اول سوال ته نه دا وکړي چې مر روح روح څه شي دویم سوال ته نو کوي چې اصحاب کف سو او دریم تاسو دینو کې چې ذل قرنین سو کله روح باره کې د تفسیر شروع چې روح داسې شی دی او روح دا دی تعریفونه د روح شروع نو پوه شئ دا پیغمبر نه د اصحاب کهف او د ذلقرنین تفصیلی واقعات درته بیان کړل نو پوه شئ چې دا پیغمبر دی نو د دې وړ سوالونو ته تاسو دا ورپد واپس راغی مکی ته ډېر خوشاله نبی صلی الله علیه وسلم خو راغلل ورته یا رسول الله درې تپوسونه دي دا درې وړه تپوسونه وکړي چې مر روح ذوالقرنین څوک او اصحاب کهف څوک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته سبا په جواب راکړ نبی علیہ السلام مطلب دا چې ماته روح نشي زموږ جواب ورکړ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام لفظ ان شاء الله یې ځکه غو پیغمبر او عالم الغیب ورو بندو ناغله دایو شو نو هغه واحد اصل سره د پورې تقریبا لیر شو نو مشرکین ډیر زیات خوشاله چې سړی ځب هغه الله پرې دغه زمونږ د الهو بدی ویلا اوس موږ له جواب وشو الله نبی علیہ السلام ته ما ودعك ربك وما قال خبر رب نه پرېخه او چې کله جبريل راغی اتل سره زینستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې ما منعك تسشي منع کړې وې تو وجنتا واحد اټرا هغه ورته وی چې موږ وحی چې راوړو حکم راوړو موږ د الله د حکم نه علاوه سرب نشو ما ننزل الا بامر ربک مو خو پس شی راوړو راځو دلته د الله په حکم راځو او بیا الله دا آیاتونه راولې کړل ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا مگر چې ذکر کی مشیت الله تعالی الا ان یشاء کله چې ته د الله مشیت ذکر کی ان شاء الله وای نو بیا وای خیر ور په دې آیات کې درې آداب ذکر کی ورپسې اول ادب ته کله چې ته خبره کوي د مستقبل باره کې نو خبر ورکړي نو لفظ ان شاء الله به وایي ځکه من راغلی ده چې د مستقبل یو خبر ورکو ان شاء الله نو اول دا چې ته وایې الا ان شاء الله او دا الا ان شاء الله دا راوړم دغه د وجه جدا آیات کې چې ته دا الا ان شاء الله بل لازمي وای د مستقبل باره مستقبل یو خبره یو دا چې تیر شي خبره هغه سړی ته چاوي کنه وچرته دې منډای کړه یسکه یې خرا ان شاء الله وایا هغه جیب کې پیسې دې منډای کې خرج واه ان شاء الله ویل څه ضرورت دی چې لاړ جیب کې نه چاو چې راغی ان شاء الله خر واخله ان شاء الله پیسې را نه وړي هغه ول ان شاء الله واخله ان شاء الله په مستقبل باره کې وایي یو خبر د مستقبل ورکه ان شاء الله وایي الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا واذکر ربک یا دوا خپل رب لرا په ان شاء الله تعالی اذا نسیت هر کله چې دې کې دې ان شاء الله لرا کله چې لفظ ان شاء الله دې یې کړ چې کله کله یا سونو بیا ان شاء الله وایا دیو جن مفسرینو واذکر ربک اذا نسیت څلور معنی کړی اوله معنا دا ده واذكر ربك یا کا رب در خپل په ان شاء الله تعالی وینو سره کله چې اذا نسیت کله چې تاریخ شي ان شاء الله نو چې کله درته یاد شنو و ان شاء الله کله چې درته یاد شو یا ان شاء الله د دې وجه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې کله ته ان شاء الله یې کې کنه او یو کال وروسته درته ان شاء الله یاش نو دا ان شاء الله دا کلمې سره او خبرې سره ستا بیا لګي چې کله ته یاش ان شاء الله ابن جرير رحمه الله وی د دې مطلب دا دی چې احیاء السنت کوشش ان شاء الله د دې مطلب دا دی چې لغوه د کلام به وشي بخنه صرف احیاء د سنت به وشي دویمه معنا واذكر ربك اذا نسيت یا تخبر رب استغفار او تسبیح کول سره اذا نسيت کله چې ستانه شي دا لفظ ان شاء الله د نه شي نو تسبیح استغفار سره الله یاد کا کله چې تاسو یاد شي کله چې درته یاد شي نو بیا استغفار ووایه تسبیح مو ووایه لکه رسو سورې نصر کې راځي کنه فسبح بحمد ربک واستغفر تسبیح ووایه د الله او استغفار ووایه او درې معنا دا عامه معنا ده واذكر ربك اذا نسيت یاد کا عذاب د خبر رب یاد کا عذاب د خبر رب اذا نسيت دلته نسيان په معنا د ترک دی انما النسيء زیاده فی الکفر دې دې کې دې معنا کې نسيان په معنا د ترک دعا غواړه ذکر په معنا د يدعو دعا واذكر ربك دعا غواړه در خپلنا کله چې یوسستانه تانه شیر شو نه یاد نه دتا لکه طالب لپاره چې سبق یې شي الله واذكر ربك دعا غواړه د خپل رب نه ځان نصیب کله چې تعالی شیر شي یا الله ماته یاد نبی علیہ السلام ته الله وی کړه وقر ربي زدني علم دا و ربي زدني علم دې وجه علماء لیکي کړه چې حافظه کمزوري ذهن کمزوري هغه دې دا ډیر وی ربي زدني علم ربي زدني علم دا ډیر وی هغه ذهن حافظه به الله سي نو دعا غواړي چې شی دلې یو شو دا الله نه دعا وغواړي اول معنا دا ده وقل هو پیغمبر عطا ان يهديني ربي امید دې چې بخیمه طرف زما لاقرب من هذا اقرب په معنا د اولا لاقرب من هذا زیات کار د خبر دا سابقا سنا په هدایت کول کې خلق ته دی اقرب من هذا دا صادقه په واقعا لیټ شو را نغل نو کرا نغل هیڅ خبره نه الله به ما ته بل یو خبر راکړي چې هغه په هدایت کول کې خلکو ته ډیر آسان او ډیر نږدې دی معنا دا ده وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا امید دې چې وبخي ما طرف زما دو سوال کړو کړه نو امید دې چې وبخي ما طرف زما ورته کې رشد په معنا د جواب سره نو وبخي ما طرف زما جواب د سوال تاسو نږدې دا غوښنه چې ما تاسو ته خودنه کړې ده الله به ما ته هغه جواب د سوال تاسو خي کوم جواب چې تاسو مانه طلب کړی دی په نږدې هغه وخت کې چې هغه ما تاسو ته متعین کړی ما تاسو ته متعین کړی چې سبا کېږي چې دینه نږدې وخت یا لګلګي وخت الله به ما ته هغه وخی او سفر تاسو ګرنګي کو نه او درې معنا د دې دا ده مخکې وې کنه کله چې تانه څه شي شي نو دعا وغواړه د الله چې یا الله دا ما ته یاد نو قل او تا ته یاد نشو هغه نو قل او عسى ان يهديني ربي امید دې چې وبخې ما ته رب زما اقرب من هذا زیات نزدې دغه او زیات نزدې یا غوره د هغه نه دا غیر شي نه چې کومه ته شی له په خیر پای او په فائدہ کې الله به ما ته هغه وخی کوم چې مال یې شوی دی دا غیر به الله ما ته فرو دا درې معنی دي ولبثوا في كهف ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا اوس دا اخبار دي د الله تعالی طرفنا په خودلو دا مقدار د مودي کوم مودا چې د اصحاب کافو په غار کې تیر شي او تر بیدارېدو پورې هغه څو د 309 کال الله دا غي خبر ورکړي دې دې کې ګور یو کلا سمعت سنین په دې کې یو اشکال دی نحوی اشکال هغه اشکال دا دی چې کلا سمعت د مئات تمیز څه راځي مفرد مجرور راځي او ته سنین جمع راځي دا تمیز دی د دې یو جواب دا دی چې دا تمیز نه دی اول زادو تسع جدا ذکر کدا ولې اشاره وکړه دو قسم نظام دنیا کې چلی نظام شمسی او نظام قمری حساب شمسی او حساب قمری نو په حساب شمسی سره 300 کال او د حساب د شمسی تل کال چې په حساب د قمری سره هغه 3 کال کې بیا په هر څه سره نو چې درې سوه کاله شو نهه کاله پرې زیات شو نو لحاظ یې وکړو د حساب شمسي او د حساب قمري ځکه یهود چې هغه اهل کتاب هغه به حساب کو په حساب شمسي سره او عرب امیان ناغو به حساب کو په حساب قمري سره نو د دواړو لحاظ وکړو ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض قل الله او اے پیغمبر الله عالم بما لبثوا الله خفوا دے پاغه مودي باندې چې دو پدې خار کې انسان شو پاغار کې چې دو څومره موده وخت کړه پاغه باندې الله عالم دې دې کې اشکال دا دی چې مخکې وی لبسو فی کهف ثلاثه کړه مخکې عدد یو خو کړه درې سو نه کال یې تیر نور پسې بیا ویل چې الله اعلم بما لبسو دا دوباره لبس ولې ذکر کړ هغه جواب ده قل الله اعلم ما لبسو د لبسو د دینه مراد د هغه بیزارې دلو نرسو تر مرګ پورې هغه ولنې مدت وا په غار کې درې سو نه حقا چې پیدا شو نو تر هغه وخت پورې درې سو نه حقا خو د بیزارې دلو نرسو تر مرګ پورې هغه مدت الله تعالی هو پیغمبره الله اعلم بما لبسو الله خپونه په هغه مودي باندې چې دوه په دې غار کې له غیب السماوات والارض خاص په علم د الله تعالی کې دې پټې خبرې د اسمان او د زمکو څه چې په اسمان او زمکو کې څه پټ دي په دې باندې عالم څوک دی یو الله ابصر به واسمع ما له من دونه من ولي ولا يشرك بحكمه احدا ابصر به واسمع دا صيغه د فعل تعجب او شیخ رحم الله شیخ محمد طاهر پنځپیر رحم الله هغه کله چې زه دالوم دیوبند تلاړم کړ زما عمر هم کم اذا زلیت رحمت الله علیه ما امتحان هغه هغه ناظم تعلیمات دا دالوم دیوبند ما ته وی چې تاسو نه ډیر زیات وکړو بیا ما ته ستاسو امتحان نه ما سره ډیر ورځې ما امتحان ووال یو تاسو سره نه پکې دا وکړي اسمع به او ابصر دې ترکیب وکړه او دا کومې څه دي اسمع به او ابصر دا صيغه د فعل تعجب دي خلیدون کې دې الله تعالی او اسمع خاوریدون کې دې او دویمه معنا دا ده ابصر به دا به ضمیر راځي ته وحی ته شي دا وحی ته راځي کا اسمع به هو شاف وحی الله تعالی باندې ابصر بي هو شاق وحد الله واسمع بیا واور او خلقنا اول په خپل قوه شه په دې وحي باندې نو بیا واور او خلقنا ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا ما لهم من دونه نشته دې د دوه لپاره ماتي وا د الله نامه ولي مددگار او ولا یشرک بحکمه او نه برخه ور کوي الله تعالی په خپل اختیاراتو کې چا لرا ولا یشرک الله برخه نه ور کوي نه په دې څوکړه د حکم تکوینی او تشریعی اشاره حکم نه مراد حکم تکوینی او تشریعی او رد یو په شیخ عطای باندې بازی وای کنه پلان کی بابا له الله د ذمہ واری ورکړ دا دی پیغمبر سره د ذمہ داری دا پلان کی سره نو الله ولا یشرک الله برخ نه ور کوي هیڅ چاته په خپل اختیاراتو کې وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ څنګه په هغه باندې تکلیفونه راغلي دا برداشت کړه دغه شان یو پتا راځي اتلو ما اوحي الیک من الكتاب من کتاب ربک اولو لا پیغمبر هغه چې وحی شوی د تا ته من کتاب ربک د کتاب در ربستانا لا مبدل لکلماته نشته بدلون کې د کلماتو دا غلرا لا مبدل لکلماته د کلمات نه مراد دا مخکنی آیاتونو کې چې کوم کلمات تیر شو له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع دارنګ ولا یشرک فی حکم احد او یا د کلمات نه مراد ټول قران عظیم لا مبدل لکلماته نشته بدلون کې قران عظیم درسو د قران عظیم بدلون کې څه څه حفاظت ذمہ داری الله رسول او ولن تجد من دونه ملتحدا او هر کس وبنو می سوا د الله تعالی نه زید پنای کته زید پنای غوړي کنه څنګه چې الله اصحاب کهف له پنا ورکړه او په غار کې له دغه شیطان او پنای راکړي مسله بیان کړه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي واصبر نفسك دا بل تفریح ده او په دې تفریح کې په سابقه په پور مالدار خلقو لیکن هغه مالدار هغه ځان غریبانان کې راووته د مالدارو نه جدایي اختیار نو موحد څه چرته د مالدار نه متاثر نشي څه چرته د مالدار درته ورنشي ته مالدار پرې ده ځکه اکثر مالدار د دین مخالف دي اکثر مالدار د حق پرست مخالف دي همیشه حق فرض دی به غریب اکثر داسې الا ماشاء الله نو واصبر نفسك مع الذي او ټینګ ځان خپل مع الذين يدعون ربهم دا هغه کسانو سره چې حاجتونه پیش کوي پر رب ته نو د سار او د ماخام الله یادو هر وخت الله یادو یریدون وجهو دا ذکر د الله ولي کوي یریدون وجهو غواړي دو مخ د الله وجهو مخ د الله معنی څه غواړي نور ځامن دي د الله چې الله د مونږ راضي شي نو ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا اوس دا ذکر کې چې موحده ته مالدار ته طرف ته لاړ نشي ځکه دا دنیا ظاهري خواهش دی بعض وخت چړي دا مالدار چړي گاډي خيشي بعض علما یې کنه بعض خلک هغه د مالدار په خپل کوټه ځان خسته بلکې ځان ته وایي چې زم یو خان ما زم مالدار ما دا ثابتول وایي حالانکه الله چې چاله علم ورکړي دا یو غټ فضیلت دی الله پاک هغه له بادشاہي ورکړي خو دې په دغه بادشاہي مې نه کوي دې داغونه متاثر شي داغو په در کې ولا کوي اکر راشه د الله ولو په در کې کېنه نو الله وایي ولا تعدعنا كانوا تريد زينة الحياة الدنيا وا دې نړۍ سترګستا وا دې نړۍ سترګستا د دینه ته دا سترګې د دونه وانړای تريد زینت الحیات دنیا چې غواړي ته هغه خایس د ژوند د دنیا غډول د ژوند د دنیا ته دا سترګې د موحد نه د دې وجناړ چې ته صرف دنیا اراده کوي دنیا غواړي الله وی دا دنیا خایس دا خو لږ وخت دی دا خو بختم شي چې درې صفات په کې ګل دا خبره ما اولنې من اغفلنا قلبه عن ذکرنا دا هغه چا چې غافل کړي دي منګه زړداغه الله وی چې دا غزړه می غافل کړي د خپل ذکر نه ختم القلب بالشرك مشرک دی کافر دی بدعتي دی دا الله د ذکر نه غافل دی نو دا هغه خبره هم نه دویم وتبع هواه او روان دی د خپل خواهش پته مبتدع دی سې چې په ذهن کې راشي هغه څه مخکې تیر شي دي افرایت من اتبع من اتخذ الهه هوا الله وی چې د خپل خواهش نه الٰه جوړ کړ خواهش نه الٰه څنګه جوړي چې خواهش ورته وي دا کار کوي وی دا څه جزوي دا کوجو کوي دغه شان دې ته خپل خواهش تابع د دې سړي خبره هم نه مانی او دریم وکانا امرو فرطا او دې کار د د حد نه تیر وځون کې فرطا افراد د حد نه تجاوز کوون کې حد نه تیر دون کې پر پکار کې افراد کې باندې تفرید کې باندې افراد دې په خپل کار کې افراد کې روان نو دغه خبره ومه دا درې قسم خلق دي چې دا دوه خبره ومنه غلط وته ګور په دې آیات کې اشاره دې سره چې انسان مجبور محزن دی الله اختیار ورکړي دغه د دنیا دار الاسباب نو دار الاختیار دا ته اختیار دی دا ته دین راغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی الله علیه وسلم بلغ ما انزل الیه پیغمبر ته تبلیغ وکړه پیغمبر ته ځان دی ویل چې ته پچا باندې خبره بنا وکړه ورته څه ته خبره څه پوره ته ودی خلکو بلغ ما انزل الیه ترمذی کې حدیث دی چې په دوزخ دا راګیر دی په څلور دیوالونو کې مربع او هر دیوال چې دی د هغه ټول په مزل د صلیخ تو کارو دومره وګړي دیوال نه دی کټ دغه کې په دوزخیان راګیر دوه په تنوتی نشي احاط به انصادقه راګیر کړي به دیوالونو دالې دولره کلمهلی پشان د ولي کړې شوی تانبي المهل پدې کې د مفسرینو مختلف اقوال سو کوئی مهل هغه د تیلو چې تیل ګرم کی ګرم او دا غي ویخ ته کومه کچره کې پاتې تیل چټ ورته وي کته دغه تیل چټ چې کنده کچره دا به پسکولې کی کلمهل او دویم هغه تانبا یا اوس باندې چې ونی کړی شي ګرم شي نو د هغه اوبو په سکول کې ګاله نو حدیث کې راځي کله چې دا اوبو دغه جام د مخ ته ونی سکن نو د د مخ دا چمړه په ټوله پاره کې راځي یش په وجو او درې معنی د مهر کوي هغه ویني زوی هغه ګنګیانې د جهنميانو د دوزخ د بدن نه چکمي ودی کنه هغه واپس کولې کی کلمه او څنګه به یشوی الوجوه چې رتی به مخون لره شوا یشوی په معنا د رتول راځي دی عرب چې دی کنه دا کوم چرګ چې رسي هغه ته شوایه وي یشمل الوجوه نو دو سبکې مخونه به رسیږي ورسره بئس الشراب وساعت مرتفقا ناکار دې سکل بد دې سکل دغه وبو دغه سکل ډیر بد دي وساعت مرتفقا او بد دې دې د فائدو اغستو او دا ولګو مخکې هغه یا سره هغه فمن شاء فليؤمن چا چې خوخيږي نو ایمان دی راوړي نو چې ایمان راوړي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات یقینا کسان چې ایمان راوړو عمل وکړ په طریقې د پیغمبر ان لا نضيع اجر من احسن عملا یقینا من نه برباد او ثواب دا غچا من احسن عملا چا چې خسته عمل کړي چا چې خسته عمل کړي داغه عمل زنه بربادو خو د نیک عمل د پر شرط چې ایمان چې ایمانی په جوړه عقیده توحید اولائک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور وسلس نعمتونه ذکر کړي د بشارت په شکل دي د بشارت کامله وي اولائک لهم جنات عدن دغه کسان دي دوی د پاره به جنتونه عدن د همیشه اوسېدلو چې دوی به همیشه په دې جنت کې تجری من تحت الانهار بهږي ولاندې دا غینه ولې ګور دا خو مالدار الکان کنه صادقا د دوی د بادشاہ مخره چې کله تینو نو هغه تنه بنگړیو د دوی لاسونو ته رسول هغه تنه وخت د دوه غوګونو ته مونډرې وی هغه ته نه لری کړی غاړې ته د سولې چنچونو هغه ته نه لری دا ټول کالی چې دی الکانو کوم شور هغه ته نه لری هغه وخت دا کالی به د زمون په دین کې منشي د سونې غوتای بناشي د سپینو زره غوتای اجازه ته هغه څه مقدار دی داغه او هر سړی باندې وخت کې چې دا څه څنګه اجازه نشته هر سړی دا غټه چې شو شاکي اباز پکې د سترو زر وچی باز د پیتل وچی د پیتل پر ناجایز ده دا مالدار الکان نو الله وی تاسو نه دا کړای بنگړي دا نر کړ نو د قیامت جنت کې بس تو کوم تاسو ته یحلون فیها من اساور من ذهب یحلون فیها اچولیکیږي با دوی ته پاغي کې یعنی په دې جنت کې مینا ساورا بنگړي من ذهبین د سرو زرونه اساور هغه کړی ته ویل کی چې لاس ته چی او باوګان تم ویل کی باوګان پیژنه باوګان دغه بنگړي شانه خو دومره پلني دا په خاله خزو جوړو او دا اکثر دا کوم خلک چې دا تلوار بازی کوي کنه نو هغه لري لاسو د دې کې لګیدلی دا دې پورې خو یو باوغان د خایست پر یو هغه نو دوه ته په دا باوغان او بنگړی اچول شي ويلبسون ثيابا خضرا من سندس یا به د اعلی پاسه طرف نری ریخه یو لاندې به پیړي یا به د پیړو ریخه مو کپړي وي د نری ریخه مو کپړي وي دا ورته الله د قیامت پر ځای غونډي متکین فیها علی الارائک متکین فیها ډډ لګون کی وای شاله لګون کی وای په دې جنت کې علی الارائک پاغ پالنګونو باندې متکئین متکا ویل کېږي ډډه لګول شا داس ډډه ولګي دې ته ویل کېږي متکا او علی الارائک ارائک جمع د اریکتون ده اریکه ویل کېږي ستا پالنګ تا یا ویل کېږي سریر العروس سریر العروس د ناوی کټ پالنګ ته ویل کېږي هغه چې پکې آرام کوي ځکه ناوی بیغمه یې کړه کله چې واده شي نو په دې باندې د ډوړی په خولو نه د سشي غم پیوم نه په قرار روزي نو دوم په دې پلنګونو کې ناس په شان د ناو عل الارائک هغه پلنګونه د ناو چې دا دنیا سره محبت نه کی په دې دنیا اعتماد نه کی ګور چا چې دنیا سره محبت کړي او د محبت د دنیا سبب د عذاب ګرځي لکه رسول سره واقعا کې دا رجل کې سره او دویم مقصد دا چې دا دنیا قلیل او حقیره په دې باندې مغرور نشي دا دوکه نه کیږي او دریم دا دنیا ته مشغول نه کی د آخرت وضرب لهم مثل الرجلين دا وضرب دا عطف کړل په مخ کې باندې ولې مخ کې د جنت بحث شو کنه چې جنت ګوره د مالدارو زینه دی وره دا د غریبانو ځای دی غریب سړی به څلور سوه کاله په مقدار د څلور سوه کالو دې مخکې جنت کې چې موحد عقیده سم نو مخکې د جنت ذکر شو او ذکر کې د مالدارو چې مالدار بره ضرور د جنت ته ځي مالدار خو متکبر شي ځکه مال در سره ډیر شو تاکي به غرور او تکبر راځي او چې اولاد دې زیات شول ظلم بشرو نو الله وی وضرب لهم بیان کا دوتا مثلا یو مثال رجلین د دوو سړو دا بعض مفسرین وی چې دا یو دو کسان په ملک شام او دا خار نو شهر شهر رمله بلد رمله رمله په هغه کې دا دوه کسان دی یو نوم یوزا او د بل نوم قطرس دا دوه کسان یو مالدار او بل غریب او دوړ مرګري څوک دا دوړ رونو دا دوړ مرګري یو موحد او بل مشرک کافر دا موحد دی مشرک ته بیا نصیحت هغه مشرک کافر مالدار شي او هغه غرور او تکبر الله دا کوم مثال ذکر کړ وضرب لهم مثلا الرجلين بیان کړ دوی ته مثال د دوو سړو او بعض مفسرین وی چې دا یو عام مثال دی ذکر رجلین نکره راوړل او نکره دلالت کوي چې دوه سړي داسې داسې فرض کوي چې دوه سړي جعلنا لاحدهما جوړ کړو موږ الله وی یو د دې دوتا یو د دې دوتم ته جنتین باغونه من عنابن د انګور او حففنا او ما بنخلین او حففناهما اچا پیر کړیو مونږه دا غي دواړو باغونو نه بنخلن کجوري دا غش پول می کړیو د کجورو نه داسې باغونو دې سړي دو باغونو او داسې باغونو چې غیر چا پیر تنه شي کجورو ونی شپول دا غي او په منځ کې باغ کلتا الجنتین دا دواړه باغونه ورکولې دي خپل میوه او کلها کل ما یؤکل هر غشي چا خوړې کی دی بخپل د میوه ورکولې دي دواړو باغونه ته کمې بینه کولم تظلم منو شیئا ظلم یظلمو په معنا لغوي معنا دې څه ده کمې کول په مین د دې دواړو باغونو کې نهرن یو نهر په مین د دې کې یو نهرم تلو دا یو خسته باغ او وکان له ثمر او وی دې سړی د پارا نور یام دنای وکان له ثمر د د پارا نور یام دنای وموي امام بخاری ذکر کړل کنا ثمر هغه جمع د ثمرتون ده او مراد تسیر ذهب و فضه و غیره مراد تن سر زر او سپین زر او ډیر مالونه داسې نه مراد نو وکان له زمر زر پر نور هم دنه وې د باغونه علاوه ډیر مالدار فقال لصاحبه وهو يحاوره نو او د خپل دی مرګری ته دی موحد ته صاحب ورته یو خدای دی وجنه چې زو ناس ته پات تړي راو یا روري یا د دې وجنه چې هغه موحد د خیر خوا نو او وی د خپل هغه خیر خوا د خپل مرګري تا وهو يحاور هغه سره خبر یاړولې محاوره او يحاورو ویل کېږي چې سره خبرې اړول او حور ویل کېږي واپس کېدو نو هو يحاور نو یو بل سره خبرې اړولې راړو او زه ورته وی انا اکثر منك مالا واعز نفرا ز زیات اند تانا مالدار تانا زیات په اعتبار د مال سره واعز نفرا او عزت من يم په اعتبار د ډلې مال می زیات دی مالدار انسانانو ته نه غوړی ما و اعز نفرا فعز نفرا سره دې اشاره څه کړې دواړو کلمات تکبر چې زه سره تا نه غوړی ما ته یو غریب سړی خوراک کا تنشتي لکه باز خلک د انسانانو ټول په څه کې په مال باندې یو په ډیر غټ عالم ډیر پوه سړی وي عقلمن جرګیمار وي لیکن مال ور سره نه او بل په مالدار او شین خر دی هغه مالدار ته به دا غوړه نه خبره خره داغه ټول ته به دې غوړه او دا غریب چې دې ته بنه ګوري نو دې ورته سي اعز نفر د زیات د تانه په اعتبار د سره ډلې زما ډله زیات نه افراد زیات هغه افراد کوم غلامان می زیات دي خادمان می زیات دي یا می قبیله زیاته ده ودخل جنته وهو ظالم لنفسه داخل شو د خپل یو باغ ته دغه دوه باغونه یو باغ ته داخل شو وهو ظالم لنفسه حال دا چې ظلم کوونکی په خپل ځان باندې ظلم څنګه ظلم کو شرک او کفر کو تکبر کو په دې اعتبار سره په ځان ظلم او زیات کو چې دې باغ تنوت دې مرګري ته وایي قال ما ظنوان سبيد هذه ابدا او اذا نکوم ګمان سبيد هذه ابدا چې حالات بشي دا باغ هميشه په قیامت باندې د قائمېدو زما دا یقین نشي چې قیامت پر راشي قیامت نعمت نشي قیامت کله دی ان هي الا حیاتنا الدنیا دا قجوان د دنیا دی من پکې مرو ژوند ته څه قیامت نشي خو زه ته بار بار وایي چې خبره به ومنه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا ولا اردت او کبل فرض او ګرځولې شم ز خپل رب ته نو لا اجدن خيرا منها منقلبا نو اوبوم غره د دې زینا زید ورتلو زبال ته خسته دی موم د دینه که زه د دې نه واپس شم کنه قیامت ته ولاړ نو زه خو عز غره یم الله به اکمله جنتونه راکې دغه باغونه دار څه به زمار سي دا مزي به ځار تکو لکه اوس هم د بعضې خلکو دغه شانې خیال چې په دې دنیا مزې وکړه انشاءالله هلته به مزې و هلته به نه کوې هلته به مزې څوک دي موحدین هغه غریبانان هغه خلک چې هغه موحدین دي او توحید او د قرآن وایي جنت ته به څوک زیات دي اکثرهم حامدون څوک چې زیات تعریف د الله کوي د الله حمد هر وخت الحمدلله قال له صاحبه وهو يحاوره وسر پتا موحد راو ګرځي او یور تاغه موحد او دا داغه مرګري اخر خوا وهو يحاور حال دا چې تو ورله جواب ورکاو دوله جواب ورکاو داغه د خبره ګور اشاره شته چې کله د بدعتي د مشرک خبره راغله به جواب ورکړي به غلې نه کیږي په محفل کې بیا غلې ناس خپل په خپل چې کله یو باطل پرس را پاسې خبره کړه دا پاسې خبره وکړه په محفل کې په پاسې په غزه کې بل جواب ورکړ او هو یحاول نو دا ولا جواب ورکړ یو خدا نه چیو عمل د نبی له صلوات و سلام نه دوه ثابت په دې مناظرې نه دی پکار ځکه عمل خو د نبی له سلام نه دوه ثابت دي او یو په تپدره دی ویل نه دی پکار ځکه دواړه طرف نه اکثر موحدین او یو بل ته بدې ردي وي یو عمل د نبی علیہ السلام نه دوه ثابت دی نو سره پاغه کې ګوتی وای چې چې په کوم عمل باندې د نبی علیہ السلام ته پاغه عمل کوي کوه کنه معمول به شو زه په کوم سنت باندې عمل کوم هغه معمول به شو نو اعتراض ته ضرورت مناظره وکړه بدعتي سره مشرک سره دهری سره د الله د وجود نه منکر سره په شرک او کفر باندې مناظره کې بحثونه وکړه اکفرت بالذي خلقك من تراب او ورته دا اکفرت بالذي آیات کفر کوي کفر نه مراد شرک اے شرک کوي تدا غزا کرا خلقك من تراب ثم من نطفه چې پیدا کړې ته د خاورینا خلقک ستا پیدایش شروع کړې د خاورینا ثم من نطفه بیا پیدا کړې د نطفه نه من ماء مهین نو تکبر ولې کوي ستا پیدایش د خاورینا پیدا دی د نطفه نه پیدا دی او چې هم چې ما دي ګرینه ځان دومره غوړې حساب نو الله وایي ثم سوا کرو جلا بیا ورته وایي بیا یې برابر کړی ته سړې بیا یې درنه دا سړې جوړ الله هغه مرګري ورته ته خو یو نطفه وي یو ګنده شی الله دې دا سړې جوړ کړه قائم ولاړ لكنه والله ربي ولا اشرك بربي احدا لكنه والله ګور اوس مقام د سره راغی اوس خپل عقیده ورته شي بعض دې کې کسان لاړ شي تم واحد دی نه زه خو پنځپیرې نه ما سر فقیر یې په پنځپیرې خپل عقیده ولې پټه لاړ شکنه زمونږ بعضی مرګري بلاړ شي په نور مدارس ته بلاړ شي نو هغه ورته پنځپیرې رخ شو ده دی بیا ورته نه اکه ټوګر شي ستاسو علم نشته مرسته ته خو علم د الله درزا د پاره کوي راشه خپل مدرسې ته راشه دا کمی نو دې ورته ټوګر شي پټ پټ کتمان پټي نو الله وي چې وز د خپل د عقیده اظهار کړم دا رجل مؤمن څه کوي خپل د اظهار د عقیده کوي او سوي لكن هو الله ربي لكن فلا اصل کې لكن انا او ولا اشرک بی ولا اشرک بربی احد او نه شریکوم د خپل رب سره هیڅ څوک د ما د رب سره څوک شریک نشتی مسله بیان خو واضحه بیان هغه مرګري ورته زما خدا عقیده ده ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله اوس ورته نصيحت کوي لولا اذ دخلت جنتك اول چې کله ته داخل شې باغ خپلتا قلت ما شاء الله او دې وی ما شاء الله هغه کیږي چې الله غواړي ما شاء الله هغه کیږي چې الله غواړي تا دا ولې وړي لا قوت الا بالله نشته دې قوت مگر په امداد الله سره تا دا ولې وړي ما شاء الله لا قوت الا بالله د دې وجنا مفسرین ذکر کوي چې کله یو نعمت در باندې الله وکي کنه نو وای ما شاء الله لا قوت الا بالله نو تا دا کلمه ولې ولې چې ما شاء الله لا قوت الا بالله دین دا چې دا لولا د دې مذکور چې څوک قلت له قلت اذ دخلت جنتك کله چې داخل شي تخپل باغ ته لولا قلت ما شاء الله ولتاوني ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا قل منك مالا وولدا هغه ورته یو څه ته غریب کړي ته څه کدا خبرې کړې ته زما شنه مالدار شو دې فرصه لرا شپه ته خبرو لکه باز د مالدار وزیران دا وایي کنه چې ما زما د کرسۍ منع کوي سړی اجازه د کرسۍ نه راکړي دا منصب نه راکړي بل مال ډیر زیات دی کار کې دومره مصروف یم چې د مونږ تیمم نه ملایي نو ځکه وي تاسو سره نه مارش دی نه د کاروبار شته نو وزګار مونږ باندې نو د کار مونږ بخښه نو دی وی ان ترنی انا قل من کمالا و ولدا کته ویني مال را اقل من کمالا کم ستانه په مال و ولدا او په اولاد کې تمامینی چې زه ستانه په مال او په اولاد کې کم یم نو ان ترنی دا جمله شرطیه ده او جزای محذوفه ده ان ترنی انا قل من کمالا وولدا لا یزرنی ذالک لا یزرنی ذالک ما ته هیڅ د نقصان نه رسیدا که زت ته تا د زړه ښکارم چې زما مال کم دی اولاد مې کم دی نو دا ماته ضرر نه ده دا هیڅ خبره هم نه ده ولی فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنته نو امید دی چې رب زما رب کې ما تا غوړه د جنت نه غوړه د باغ ستانه تا د دې باغ نه بعد الله مالا غره باغ راکی په جنت کې او یرسل علیها حسبانا من السماء راو بلیږي ستا په دې باغ باندې حسبانا عذاب د کانو حسبانا جمع ده حسبانا په معنا د عذاب هغه عذاب چې پاږي کې کاني لکه تزلق الاقدام چې لیکي قدمونه خوایدل دا سي میدان صفا چې سړی پاغي منځ کې خوې لکه دا آیسټین ورته کې څه شي هغه خویا دغه شي میدانونه دا څه خویا میدان به الله جوړ نو ګور دې موحد خبره وکړه او خبره څوک توکل علی الله باندې دا خبره وکړه چې ستا باغ الله تبارک په دې به اور راشي او حدیث کوم راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي رب اشعث اخبر لو اقسم بالله لا ابر ډیر کرتا هغه ببر سره جوړن سره الله ته ډیر نږدې کده په الله باندې قسم وخوري نو الله دې بیا نه حانس کوي الله په ځان لازم کې چې دې زبري کوم ځکه هغه الله ته ډیر زیات نږدې ډیر د الله د بندیانو نه داسې دي چې په الله قسم وخوري لو اقسم بالله لا بره الله الله هو بری کوي دا نو دلته د قسم خو نه دی خوړلې خو د خبره وکړه ځکه بعضې وخت کې یو نیک سړي یو خبره دا هم پېښېږي نو فلن تستطيع له لف طلبا هرگز به طاقت نه لري دا غي درا کار کولو بیا تاسو سره به طاقت نه چې دا وبرا کار کړ اوس خو نهر پکې روان دی او دا نهر ته الله ډوب کې په دې ځمکه کې یای او چې کې نو څه نه به دا وبرا وایي وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها دی موحد خدا ورته وي نو الله عذاب راځي واحيط بثمري او راګیر کړې شو مالونه داغه راګیر کړې شو مالونه داغه په عذاب کې په دمن هغه عذاب د تخری باغ منه را ګور ثمريهین مراد میوي نه دي جواز مراد نه تمام مالونه داغه واحيط بثمري کوم مال چې په دې باغونو په دې کاروبارونو په دې کې لګولې نو پانګه باندې لاسونه مروړې شو ارمان دې ته خرچي مې نه کړې او وهي خاويه على عروشها او دغه باغونه راغورځېدل او په چتونو خپل باندې کوم سفرونه چتونه چې وونه اسمان یې ارتای شي او یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احد او وی دا ارمان دې افسوس دې لم اشرک چې نوې شرک کړي ما خپل رب سره هیڅو ګور په دې صورت کې به احدن احدن ډیر راځي ځکه دا احد راځي د ذویل قول لپاره دا نیکان خلق دا بزرگان ما نوې شرک کړي دا الله سره چې په وخت د مصیبت کې هغه ته رجوع کی سړی ډلې قومي هغه ته لیکي کې فئه سړی باندې مصیبت تکلیف راځي سړی هغه طرف ته هغه سړی ځان سره مرګ کوي نو الله ولم تقل لهم فئه ينصرونا نو دا د سره یو ځل ينصرونه چې دا د مدد کړي وي د دې امداد کړي وي ما من دون الله ما سوا د الله نه وما كان منتصرا او نو دې بدل اغستن کې نه د بدلا غستې شو چې د الله نه غني بدلا غستې وي بما عذاب دی هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا کله چې داسې حالات راشي نو هنالک په داسې وخت په داسې وخت کې واک او اختیار دی الله تعالی وی الحق الحق یقینا هنالک الولایت لله الحق په داسې وخت کې واک اختیار دی الله تعالی دی یقینا صرف د الله اختیار ګوره یو ولایت یو ولایت ولایت دا د الله په صفت کې راځي او په معنا د واکدارۍ د اختیار راځي او ولایت د بنده په اختیار دغه کوم راځي صفت ولی معنا څه دوست هو خیر ثوابا هغه غره دی ثوابا په اعتبار د بدلی وخیر عقبا او غره دی په اعتبار د نتیجې ورکونکي الله نتیجه خسته ورکړي ځکه چې د نیک عمل وکړو خسته عمل وکړو نو الله دا غي بدل ورکړي دې کې ثوابا په معنا د اثابتن دی معنا ثواب ورکول او عقابا په معنا د عاقبتن دی په معنا د عاقبت ورکول الله يتوفق لك الله